انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام واقع ده نوح علیه الصلاة والسلام په انبیاو کې هغه پیغمبر دی چې الله بې اندازې عمر ورکړی دی د زرو کالو نه بره د دو عمرو یو دا امتیاز و دویم امتیاز د دا دی چې د څومره دعوت کړی دی دونه نورو انبیاو نه دی کړی نه نیم سوه کاله د دغه کړی دی دعوت یو پیړۍ به راله تېره به شوه بله پیړۍ به رالله بله پیړۍ به رالله نه نیم سوه کاله په دا نه نیم سوه کاله کې چې د کم سوالونه کړي دي کم مینتونه کړي دي او دې غریب ته چې کم تکلیفونه رسېدلي نو دا بې اندازې دي دې بدماشانو به دې په بازار کې راونیوه څادر به یې د مرۍ نه وله تاو که چې تاو به یې که زندی به یې که دی به بېهوشه شو پرې بیا خو ویزه مړ شو بیا به راپاسېد چې راپابسېد و نو څه به وي یا زما ربه زما قوم ته بخشش وکړې دا یو قوم دی او لا یعلمون دا پوهیږي نه که ستاسو خیال وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دې بدماشانو دا کار کوو لیکن الله حفاظت کو الله ولا داسې مرګري ورکړي چې د هغوی د وجنې نه شو کولی تاسو بل ورځ نو ویلې عقبه بدمه ده رسول الله سټ مبارک کې هغه دغه چولی که نه صادر او چې زور یې ورکاو نو دغه پرې راغی ابوبکر صدیق د هغې واقعه خیر چې دا واقع بیانوله دا دغه د دعوت کو کو د الله طرف نه حکم راغی نوح علیه السلام ته چې حضرت دا نن چې کوم مسلمانان دی او چا ایمان راوړی دی بس دقو راوړی دی او نور د دین ایمان هغه نه راوړي نو بیا پې ولګېد او خیرې هم ورته وکړي و اوحیه او وحی وکړې شوه الی نوح حضرت نوح علیه السلام ته و اوحی او وحی وکړې شوه الی نوح حضرت نوح علیه السلام ته د څه شي انه چې بېشکه لن یؤمنا هیڅ کله به ایمان را نوړي من قومک د قوم ستانه لن یؤمنا هیڅ کله به ایمان را نوړي من قومک د قوم ستانه الا من مګر هغه څوک قد آمنا چې هغوی ایمان راوړی دی بس د کمو مرګرو چې ایمان راوړی دی بس دی راوړی دی او د دې نه بغیر نور ایمان نه راوړي هغه څونه ملګرو ایمان راوړی و څوک وایي دونه راوړی و څوک وایي دونه راوړی و خو چې زیاته اندازه څوک ښیي زیاته نو هغه اتیا کسه ښیي اتیا په نه نیم سوه کاله کې بدبخته قوم و څه اتیا کسانو ایمان راوړو تاسو ویلي مو استاد صاحب به وي ګوره که نه دا امت بهترین امت دی که نه دی او دا رسول پاک بهترین پیغمبر دی که نه د دوی دغه د نبوت شل کاله دریش کاله دي خو د دعوت د ده شل کاله دي شل کاله کې د دعوت ورکړی دی او چې حجت الوداع له دې ته نو څه یو لک څلیرې زره صحابه د سره په دې شل کاله کې یو لک سلیری صحابه اشته تیار شو نو ټول خو به نیترې نور خو به پاتې مو فلا تبتئس نو ته خفګان مه کوه فلا تبتئس ته خفګان مه کوه و وحینا او په وحی زمونږ او په حکم زمونږ کې نوح علیه السلام به چې کله کشته جوړوله نو د الله طرف نه به ورته حکم راغی دا تخته داسې جوړه که دا تخته داسې جوړه که دا دوه تختې چې سره میلاوې بیا سره داسې طریقه باندې میلاو که چې بېله بېل پرزه به یې جوړوله د الله به وحی وه ټیک د کشته جوړه که عذاب می را روان دی خو ګورې دا یو درته ویم ولا تخاطبنی ته به خبره نه کې زما سره فی الذین په باره د هغه خلکو کې ظلمو چې هغوی ظلم کړی دی دا بدعمله خلک دا چې زه تبا کوم نو د دې باره کې به ما سره خبره نه کې انهم یقینا دوی چې دي مغرقون دوی غرقیدونکي دي د الله د حکم مطابق حضرت نوح علیه صلات وسلام په یو لوی میدان کې لګیا دی او کشته جوړی ویصنع الفلک او هغه به جوړوله کشته ویصنع الفلک او هغه به جوړوله کشته نو قوم به څه چلو وکلما مر به هر کله به چې تیر شو په هغه باندې وکلما مر هر کله به چې تیر شو علیه په د نوح علیه السلام ملعون یو ډله من قومه د قوم د هغه نه د هغه د قوم چې یو ډله به په ده باندې تیره شوه نو سخرو هغوی به ټوقې کولې منه د ده پورې د ده پورې به یې ټوقې کولې خنداګانې به یې ورپورې کولې هلکه څنګه خنداګانې به یې کولې نو کله به دا وي چې کان نبیا یا کنت نبیا فصرت نجاره اوسه پورې پیغمبر وي زاغه خبره ختم شوه اوس ترکان شوي کله به دا ټوقې کولې کله به دا ټوقې کولې چې کشته جوړه د سکلو اوبه نشته او ته دغه جوړه کشته نو کشته خو بغیر د اوبو نه نځي دا ټوقې به کولې نو قال نوح علیه السلام وته وی ان تسخرو کچر تاسو ټوخی کوي منا زمون پوری ټیک د تاسو زمون پوری ټوخی کوي ان شاء الله یو وخت براشي چې موږ به تاسو پوری کوو فانا نسخرو یقینا موږ به ټوخی وکړو منکم ستاسو پوری کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو موږ پوری ټوخی کوي نن خو تاسو لږی ما پورې ټوقې کوئ الله به داسې حالات راولي چې بیا به موږ تاسو پورې دغه کوو ټوقې کوو چا پورې خندا نه ده پکار یو سړی یو کار کوي چا چې د بل پورې خندا وکړه سبا به الله هم دې ګرفتاري په هغې کې زمونږ د دارلومې دیوبند دا زه چې کله ما به سبق وي هغه وخت کې مغه محتمیم زمونږ دارالعلوم سرحد ته راغلی مو سپینګیری سړی و قاری محمد طیب صاحب هغه به دا مسله ډېر به خپل مکتوباتو کې دغه کړې ده چې هلکه چا پورې ټوقې مه کوئ ګورې خندا مه کوې که چا پورې د ټوقې او خندا وکړې سبا به هماغه کار کې تا الله وشرموي ګرفتار به شي د هغه ډېرې واقع بیان کړي دي یو ځل دا واقع بیان کړې ده د ټوکو پورې چې یو مانکې و کشته یې ورسره وه دا د کالج هلکانو دا ورسره کېناستل دا ساده پاده سړی و دا هلکان ده پورې ټوقې کوي یو ورته وایي تا ساینس ویلی دی نو دی ورته وایي نه بچیه زه خو ساینس پېژنم هم نه وایي ځه نیم عمر دې ضایع کړی دی بل ورته وایي تا دولسم پاس کړی دی وایي نه وایي ځه عمر دې ضایع کړی دی او دا لکان یو ده پورې ټوقې کوي کله یو مسخره او کله بله مسخره چې دا د دریا منځ شو که نه او دلته کې دا چپې راللې چپې رالی دی اوس کشته داسې داسې کیږي دی ورته وایي لامبو م یاده کړې ده که نه نو هغوی ورته وایي نه وایي زه ټول عمر هم ضایع کړی دی نو دوی او پلو ټوقې د دې کولې چې د وخت راغې نو دوی پکې ګیر شو نو ما وی چا پورې ټوقې نه دی ورته وایي که تاسو د موږ پورې ټوقې کوئ نو موږ به ستاسو پورې ټوقې وکړو لکه څنګه چې موږ پورې نن کوئ فسوف تعلمون زر دی چې تاسو ته به معلومه شي څوک من یاتیه عذاب هغه څوک چې راشي هغه ته عذاب څنګه عذاب یخزیه چې هغه وشرموي دی ویحل او راشي علیه په د عذاب مقیم عذاب همیشه خیر دا د کشته جوړول او د خلکو به دا ټوقې او مسخرې کولې حتی تر دې پورې به دوی ټوقې کولې اذا جاء امرنا چې راغې حکم زمونږه هغه د طوفان او د عذاب حکم راغې الله نوح علیه السلام ته ویلي چې دا ستا په کور کې تنور نه دی چې کله دې نه اوبه راووتې بس دا به نښه د دې وي چې طوفان راځي او خپل ملګري په کښتۍ کې ساره کړه حتی وفارت تنور او جوش وهه تنور تنور جوش وهه اوبه ترې راووتې تنور اکابر وی دا څه ته وی ځینې خلک را پاسېدلي دي او وی وجه الارض د ځمکې دا تلې چې د دې ځمکې نه اوبه راوځي لیکن اکثر استادان وایي چې نه تنور هماغه تنور دی چې دا موږ پښتانه ورته دغه وایو تنور دا ډوډۍ پکې نه پخو د ده په کور کې تنورو او الله ورته ویلي چې کله ستا په کور کې تنور نه اوبه راوځي بس دا نښه د دې ده چې عذاب راځي نو قل نحمل اووی منګه چې سواره کتو فیها پدی کشته کې من کل زوجین من کلن د هر یو مخلوق نه دلته خو کلن دی کنه نو اضافت نه دی شوی سواره کته من کلن د هر یو سیز نه د هر یو جنس نه زوجین اسنین جوړه دوه جوړه دوه مثلا وزی دي نر ښځه ګډان دي ګډ ګډه غواګانې دي غوی غوا داسې دا زوجین یې ورته ځکه وویل یازه چې کم زندسري چې هغې کې جوړي نه وي که نه نو هغه مه سوروه هغه څاروي سواره که چې هغه سره جوړی لکه ما وی جوړه چې غواګانې جوړی هغه نه د نر نه بچې پیدا کیږي او نه د ښځې نه پیدا کیږي چې کمې پورې دواړه سره جوړني د دې وجې نه دا حشرات الارض نه دا حشرات الارض چې د هغوی جوړې ته ضرورت نشته دی د دې حکم نو چې اوس دا میږیان هم پکې سواره کوه دا دغه دی دا نور څه شي ځینو دي مچان او دا پکې سواره کوه و اهلکه او سواره که په دې کې کور والا ستا الا من سبق مګر هغه څوک چې مخکې بیان شوی دی علیه القول په هغه باندې خبره هغه دا وه چې ولا تخاطبني فی الذین ظلمو د ده کور کې یو د ده ښځه وه منافق توره غوندې وه او یو د ده زوی و هغه داسې منافق تور غوندې و ومن آمن او هغه څوک چې چا ایمان راوړی دی دا درې قسمه ډلې پکې سواره که مؤمنان د خپل کور والا خلک او د دې ځان د سرو نه چې کومې جوړې وي تاسو به وایې چې دا خو به په زرګونو خلکو په دې ایمان راوړی وایي نه وما آمن معه او ایمان نو راوړی د هغه سره الا قلیل مګر لږو خلکو کشته راله دروازه کولاو شوه اوس دا د قرآن مجید خبره نه ده د حدیثو خبره نه ده خو د تاریخ خبره ده یا به رښتیا یا به رښتیا نی وی د دغه کشته اوږدوالی چې دی درې سوه ګزه دا رنګې پنځوس ګزه دا یې دغه او پلنوالی و او په بره باندې درې چته وه درې دېرش ګزه د دې داسې دغه و اوچتوالی و لاندې چت پاس چت اخیري چت خو ما وې دا د قرآن مجید یا د حدیثو دغه نه دی تاریخي واقع ده چې څنګه وقال ارکبو او اوی نوح علیه السلام چې سواره شی فیها پدې کې بسم الله په برکت د نوم د الله مجریها روانېدل دي د دی و مرساها او درېدل دي د هغې ان ربی یقینا رب زما چې دی لغفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی وهی او دا کشته چې و تجربهم دا روانه وه په هغوی وهي او دا کشته تجري بهم دا روانه وه په هغوی فی موجن په چپو کې کل جبال پشان د غرونو کل جبال پشان د غرونو په دریاب کې چې خلک وی سفر کوي نو داسې چپې را رواني ته به غر را روان دی داسې و دا وخت کې چې حضرت نوح علیه السلام دا پردي خلک هم راپاڅېدل او په دې کښتۍ کې سورېدل دغلته پاسې په ډډه هغه ځای کې د نوح علیه السلام بچی ولاړو دا هغه بچی و چې په دې ایمان نور وړي ظاهر کې د ده ملګری و پټ دی د کافرو ملګری و و وک ونادا نوح نبنه او آواز وکړو نوح علیه السلام خپل زوی ته آواز وکړو نوح علیه السلام خپل زوی ته ریاضان دا نوح دی که نه نو دا فاعل کې د نه ده او ابن زور دی که نه دی مفول کې آواز وکړو چا وکړو نوح علیه السلام چاته وکړو خپل زوی ته وکانه او دا زوی فی معزل په ډډه داسې سیټ ته و په ډډه و څه ورته وایي یا بنی ارکم معنا ای بچوړیا ته سور شه زموږ سره یا بنی ارکم معنا یا بنیه ای بچوړیه ارکب ته سور شه معنا زمونږ سره ولا تکن مه کیږه ته مع الکافرین سره د کافرو دقه وخت کې د د خولې نه بدې خبرې ووتې د دې زوی د خولې نه وایي زه باباجي ستا کښتی ته مې ضرورت نشته دی غره ته به وخیږم قال دی زوی یووی سآوی زر دی چې زه به وخیژم الی جبل غره ته او یعصموني دا غر به وساتي ما من الماء د اوبونه قال نوح علیه السلام ورته وی بچیه لا عاصم الیوم نشته د بچ کوونکي نن ورځ من امر الله د حکم د الله نه د الله د حکم نه څوک بچ کوونکي نشته الا من مګر هغه څوک هغه به بچ کوونکي وي رحمه الا من که داسې معنی وکړې مګر هغه څوک رحمه چې هغه په خلکو رحم کوي څوک چې په خلکو رحم کوي هغه به بچ کوونکي شي نو مراد څوک شو الله شو خیال دی نه الا من مگر هغه څوک رحمه چې هغه رحم کوي په خلکو باندې چې هغه الله دی که داسې معنا وکړې لکه مزوي وي هم صحیح ده که او داسې ووایې چې نه بچ کېدو والا نشته الا من مګر هغه څوک رحمه چې الله پې رحم وکړي او الله وله نجات ورکړي مړه خو چې دا خبرې کولې هغه وی بچیه راسور شه او دی وی نه چې دلته غر شو چې چپه رالله چې چپه رالله نوح علیه السلام دی پلو پاتې شو هغه پلو پاتې شو ځان سره یوړو وحال بینهم الموج او پرده شو په منځ د دې دواړو کې چپه فکان شودی من المغرقین د غرقیدونکي نه خیر دا طوفان راغی بیا څه وخت داسې راغی چې اوس الله ته منظوره شو چې دا طوفان ختم شي وقیله وویلی شو د الله د طرف نه یا ارض ابلعی ای ځمکې تیرې که ته ما اکې خپلې اوبه دا خو دونه اوبه وې چې دا غرونه پکې پټو وایي ځمکې دا اوبه دې راکاږه ځان ته تیرې که یا ارض ابلعی ای ځمکې ته تیرې کا راکاږه خپل ځان ته ما اکې اوبه او اسمانه بس نور راورول مه کوه و یا سما او ای اسمانه اقلعی بند شه د راورولو نه بند شه وغید الماء او اوچې شوې اوبه بره نه راورېدل بند شو د لارې نه د لاندې نه ځمکې ټولې اوبه ځان ته راښکلې وغید الماء او اوچې شوې اوبه وقضی الامر فیصله وشوه د کار واستوت او دا کشته ودرېدله علی الجودي په جودي غر وقیل وویل شو چې خدای دې دا ظالمان تبا او برباد کړي وویلی شو بعدا هلاکت دی للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو خیر دا واقع وشوه اوس نوح علیه السلام بعضې خبرو باندې ځان پویی ونادا نوح نوح ربه اواز وکړو نوح علیه السلام خپل رب ته خپل رب نه دعا غواړي فقال وی وی ربی ای زما ربه په دې ټکي پوهېږم نه ان ابني من اهلي بېشکه زما زوی زما د اهل نه دی تا خو ماته ویلي چې په کښتۍ کې دی دا دغه هم سوارکه دا څنګه دی و اهلکه خپل, با خپل بال بچ د کور خلک هم سواره که نو زما دا زوی خو زما د کور د خلکو نه و که نه دا ولې سور نه شو ان ابني یقینا زما دا زوی چې دی من اهلی دا زما د اهل نه دی و ان وعدک لحق و بېشکه وعده ستا رښتیا ده و انت احکم الحاکمین او ته ډېر بهتر ته ډېر بهتر د فیصلې کوونکو نه قال الله ورته وایي نه د پیغمبر اهل هغه یي چې هغه مؤمنان غیر مؤمنان چې دي هغه اهل نی ښه هغه اهل نی نو قال الله ورته ووی یا نوح ای نوح انه یقینا دا ستا زوی چې دی لیس من اهلک دا ستا د اهل نه نه دی ځینې خلک د دې ټکي په مطلب پوه نه شي غلط مطلبونه ترې علي بعضې لوی لوی حضراتو د دې نه غلط مطلب اغشتی دی استغفر الله ثم استغفر الله دا مطلب نه دی وی انه لیس من اهلک دا ستا د اهل نه نه دی دا کمزورې سوچ دی وی استغفر الله سړی ویلیم نشي خو ما چې تاسو نه دا کتابونه بعضې وګورئ چې دا د ده د ښځې دوکه کړې وه دا د بل چا نه او دا دغه دی استغفر الله تاریخ ګواه دی قرآن حدیث په دې ګواه دی چې د انبیاو ښځې کافرې تیرې شوي دي خو ګورې سره د کافرو نورې بې اندازې نرې وي بې اندازې نرې که د نوح علیه السلام ښځه ده که د لوط علیه السلام ښځه ده ټیک دی دا دواړه کافرانې وې خو نورې ماوې نورې په دغه کې پاکې حیاناکې بې اندازې دلته مطلب دا دی چې دا مسلمان نه دی او چې څوک مسلمان نی هغه د پیغمبر اهل هغه نی انه عمل یقینا دی خاوند دی یو عمل دی غیر صالح چې هغه نیک نه دی نیک عمل نه دی بد عمل دی فلا تسألنی ما ته سوال مکوه زمانه د هغه خبرې لیس لک به علم چې نشته ستا دپاره په هغې علم انی اعظک زه تا ته نصیحت کوم او دا د دې دپاره کوم ان تکون من الجاهلین چې ته نشې د ناپوهیو نه قال نوح علیه السلام وی ربی ای زما ربه غیر مناسب سوال می وک انی اعوذ بک زه پنۍ نیسم پتا چې ربه چرته بیا داسې غیر مناسب سوال ونه کم ان اسألک د دې خبرې نه چې زه سوال وکم ستانه ما د هغې لیسه لی به چې نی زما د پره په هغې باندې علم څه علم و الا تغفر لی یا نوح اهبط ای نوح راکوشه بسلام په سلامتیا او دا سلامتیا به د کم طرف نه منا د طرف زمونږ نه و برکات او سره د برکتونو علیک پتا پتا به می وعلا امم او پاغه ډلو وعلا امم او پاغه ډلو کمې ډلې ممن چې هغه پیدا وي د هغې چا نه ماکه چې تا سره دي د نوح علیه السلام نه پس چې څومره خلک راغلي دي هغه ټول اولاده د همدغه خلکو وه چې څوک د نوح علیه السلام سره و و اممون او څه امتونه دي سنمتعهم زردې چې به سامان د ژوند ورکم هغوی له خو هغوی به ایمان نی راوړي ثم یمسهم بیا به ورسیږي هغوی ته منا د طرفه زموږ نه عذابون علیم عذاب درناک باز خبره دې ځای پورې وشوه بیا جمله معترضه ده تلک من انباء الغیب دقه واقع د نوح علیه السلام دا د دغه خبرونو د غیب نه نوح علیه السلام والسلام واقع چا کتلی وه چا اورېدلی وه دا هغه د غیب خبرو چې الله خپل پیغمبر ته ورک نوحیها مونږ وحی کوو د دې الیک تا ته او دا داسې واقع ده چې ما کنت تعلمها نوې ته عالم په دې انت ته ولا قومک او نستا قوم په دې واقع باندې نه ته مخکې عالم وي نه د مکې خلک عالم من قبل هذا مخکې د دې بیان نه معلومیږي دا خبره چې دا پیغمبر علیه السلام ته په کومه طریقه راغلی ده د وحی په طریقه په ذریعه او وحی روره چاته کیږي پیغمبر ته معلومیږي چې دا حق پیغمبر دی نو چې حق پیغمبر دی نو څه کول پکار دی فصبر صبر کوه نن به دا وقتی طور باندې ځنې مشکلات وي ان العاقبته یقینا اخري انجام د کامیابی للمتقین هغه د چا دی د متقیانو د پرهزګارانو دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ د حالات اصلاح وکړي ربه زموږ عقیده درسته کړي ربه زموږ اعمال درست کړي ربه زموږ معاملات درست کړي ربه زموږ اخلاق درست